چې دا د قبيله مشر نکيو او د دې په صحبت کې د علماو اختلاف دی بعض محدثینو یې په صحابه کرامو کې ذکر کړي او بعض یې په تابعینو کې ذکر کړي اے کمی تیر شوی پیړی چې دی نیکان هغه دا علم او دین موږ او تاسو پوری را رسوله نو سخو به بیکار خلق وی او پورته کوي به دی علم لرا من کل خلفن د هر تیر شو او جماعت تیر شوی پیړی نه منا عدوله عادلان عادلان خلق به دا دین را پورته کوي دین بلا سو کی راوړي عدول او غالین نه مراد دی کی مبتدعين دي چې غید کتاب الله او د سنت رسول صلی الله علیه وسلم د حد نه تجاوز کړي او هغه په بدعات رئیستی ينفون عنه دایب لری کوي عنه د علم او د دیننا تحریف الغالین هغه د ځان جوړې شوی خبرې د مبتدعين چې تحریف په دین کې کړي نو دې کې مراد دا دی چې یو قول رانی ولې او د خپل بدعت دلیل په پیش کړي د د سنت د پاره دلیل او د د خپل بدعت د پاره دلیل پیش کړي و انتحال المبتلین او هغه بدعات د مبتدعينو وتاویل الجاهلین او غلط تاویلونه د ناپوهو چې د قران او د حدیث په معنا کې غلط تاویلونه کوي نو دا سه خلق برا پاسی چي به د دې خلقو دا تاویلونه ما ویلونه ختمه رواه البیهقی فی کتاب المدخل دا حدیث امام بیهقی په کتاب المدخل کې ذکر کړي مرسلت وسنذکر زرد چې ذکر وکومغه حدیث د جابر رضی الله عنه چغی کدا سراغلی دی فینما شفاء